بسم الله الرحمن الرحیم نو وکنا عاملین بان یسمعنا د څه بده سمی لم نجعل له من قبل سمیا لم نجعل له من قبل سمی چاته وای من اسمه اسمو کا چې داغه نوم اوستانو یې وی او سمی نذیر ته وای نظیر مثل نو منګه په دی امیدو چې دی به مونږ ته خبر راوړي دراتللو د اغه نظام د بچای سمی خلیفتین خلیفتین نه مراد چې دی عثمان سیب دی او علی سیب دی عثمان ابن عفان علی ابن ابي طالب د دې بادشاہي کنن د هغه سي بادشاہي د هغه دوو خلیفتینو چې کم سمی دی هم نامه دی بادشاہ یې کنوستو غرضی او اضاء دهرا هغه دار ټول زمانہ چې دن هغه روخانه کړی دا ويسمعنا ورود نظام ملک او موږ ته خبر راوړي دراتلو داغه نظام د بادشاہ سمی خلیفتینی ابي معنی انکار کون کې د امور دنیونا چې دا انکار کوي دا وي خو بعثنتن زمره شجیع بهادر فاق عصره چې پټوله زمانہ باندې چې دنه اوچت دی اصل کی دا سخا د دې مشابه کړي د د باران د د اوبو د باران سره او د اوبو د دریاب سره خو تشبیه بلیغه ده وې دې خو دومره سخی دی چې باران د د سخا نقل کوي او دریاب د د سخا نقل کوي خلکو له اوبو ورکی باران خلکو له اوبو ورکی پسونه وبکي دومره سخی سره او د ده حکم روان دی په اوچه هم حکم چریږي او په دریاب کې هم که څوک د دریاب په غاړه دی هغوی ته هم چې خبرو کې څوک انکار نه کوي او که په اوچه دی هغوی ته هم خبرو کې څوک انکار نه کوي ماجرا معنا موضع الجري كنا نرجو ان يبشرنا بورود مالك الازمه الاسفيه ولكننا سمعنا ان قدر الله العظيم منع طريقي ان يوصله الى وطني الى ان قدرت الله لګن ها بس الله لار منه کړل دې رانه له مونږ چیرې باچا در یو باچا دغه یادې چې مونږ چې دې صحیح باچې برای شي او دغه دغه برای شي دغه صفاتونه یې وکړو ولا وبه به علا علوم الدين عزا په د سره اوچ توري کیږي هغه علمونه د دین په عزت کې او عزت یې چتي او بیا رستو چې دنو وزن نورین حقا کان خیرا من الكرار في صف القتال وللكرار فضل بعد هذا على الاغيار طر لا تبالي وللصديقة الرجحان فعلم على الزهراء في بعض الخلال ولكننا سمعنا لیکن موږ اوریدل چې ان قدرا حکم الهی من الله العظیم د الله تعالی نه جلوې دی لصد مجرا داغه د راتلو لار چې دغه بند کړه ولکن سمعنا ان قدرا من الله العظیم لصد مجرا ولګیدل مونږ چې د بادشاہ سره بادشاہي دا تو خبر برا کی همونګه چې وکړلو نو مونږ اورید چې حکم الهی چې د حکم د الله رب نه چلوي دي هغه د راتلو لار بند کړل بس هغه اوس نشي راته وفات چ کنه وفات چ کنه مونږ دې مونږ خبر راړي ولبا داعي الله الذي لا مرد له وان خدع ومكرا د لبیک وی هغه داعی د الله ته الذي لا مرد له هغه چې داغه لپاره واپس واره نشته وان خدعا ومکر اگر چې دا رد کون کې دوکماری او چلی خدمر والا سره چل نشي کولای لکه مطلب دا دی خبره وان کان الراد خدعا او مکرا له خلدن دغه د پاره جنت خلد وي خو خدامو د پاره سره د حزن دی موږ د پاره راینا موته خیرا و شرا موږ د دمر خیر مولید او شر مولید د لپاره به خیر شي موږ په ګمان ده خو زموږ د لپاره شر څه موږ خپه شو پسې